عربو ترکیانو دې ته بېل بېل خلک ورته وټکلو د ترکیانو د قومیت و د قوم و د هغو د قومي مشرانو که هغه کافر وو که مسلمان وو د هغو تعریفونه په کولو کړو ښه کتابونه او رسالې ورباندې لیکه او دې ته زور ورکوه څه خلک یې ورکې پیدا کړو د هغو دې قومیت طرف ته ډېر زور لګول که نه ترکیانو د بل طرف کښې عربو کښې دغه شی راپورته کړي خو دوی دا غوښتل چې د ترکو چې کله ترکو نه بیا نره ووتله نو دې وخت کښې دې وخت کښې د ترکو چې کوم خلافات و دولت و خلافات و خلافات خو و نه حقیقت کښې خو ځان نوم یې و هغو طرف نه کوم ګورنر و که نه مکې او د مدینې ګورنر هغه ته شریف مکه یلی شولو څه ورته یلی شول شریف مکه او د ترکو د حکومت د ترکو د خلافات دا عادات و چې د نبي صلی الله سلم احترام کښې په دې وخت کښې خو انګرېز په دې وېرېده که نه؟ انګرېز اصل کښې خلافت ختمول خو بل خلافت ته په رعبت یې لارې بندولې که نه؟ چې بل خلافت بیا هېڅ کله قایم نه شي که قایم شي نو د خپل دولت څخه ختم شي ګوره دا خبره موږ دې خلافت د وجې نه صرف نه کوو دې خلافت د وجې نه به هم کوو ولې به نه کوو خو دا خبره موږ مخکې دې دورو بېرته لرې که نه ویې ګورو ویې ګورو نو خالص هغه نوم به له څومره مسلمانان سره ژړېدلي وي او وخت کله ختم شوی و نو هغه درک ته چاته ویله کېږي د د دې خلافت غټ کادر وکړي ښه ښه نو اوس د انګرېز د سیکولر انګرېز په سر باندې دا خبرې ودرېدې څه اوس په یو دولت د ترکي قوم جوړېږي څه دا ټول ترکي قوم دی لکه شرقي ترکستان نه ونسه تاجکستان او ازبکستان او اذربایجان او ترکي وغیره دا ټول قوم کوم دی که نه که الله مرګي غلطوي نه هغه ځایونه و ته یورپ و د امریکې د راتګ ضرورت هم نشته همدغه د واړه واړه دولتونه یې کوم جوړ کړي دي همدا د دې خلاف به جنګېږي همدا جنګېږي او همدا به خلافت ور خاتم کړي حتی که د خلافت د ختمېدلو الزام هم په دې ورنه شي دا غټې غټې خبرې کومې دي د کافر دوزیه سوچ کوي مختلفو ذريعو سره که مسلمانانو هغه خپله عقيده خو خود وګڼله که اصل کښې د خپل دشمن د نقصان رسولو والا عقيده وګڼله مثال په طور د ترکو والا د دسيکولر خلکو بلکې ډېر مسلمانان هم په د حقيقت څه کوم نه دي خبر هغه اوسه پورې د مصطفی کمال اتاترک لعنت الله علیه علیه لعائن الله هغه خنځیر چې هغه د خلافت د ختمېدلو د سیکولرزم اعلان کړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه اوس هم پوره خبرونه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم د شلري ښارګوټي څخه تازه را رسېدلي خبرونه وایي چې د عناد په قریه کې د اسلامي خلافت شپږو تنو استشهادي اتلانو د پې ګې کې په قومندانۍ د ثقیله وسلو په ډېپوانو او په نورو اړوند پوستو پرلا پسې بریدونه کړي چې په پایله کې یې پنځه دېرش تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي په همدې حال کې د اسلامي خلافت زمرو په شدادي سیمه کې د پي کې کې یو معسکر په راکټونو ویشتلی دی. د لوی الله په فضل د اسلامي خلافت زمرو په طبقه ښارګوټي په شمال جعبر سیمه کې برید کړی چې د نښتو په پایله کې یې څلورویشت تنه مرتدین وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. په همدې حال کې د یو ماین د چاودنې په پایله کې اته تنه مرتدین وژل شوي او یو بي ایم پي ټانک یې هم له منځه تللی دی. تلعفر ته نږدې د اسلامي خلافت زمرو د سپکو او درنو وسلو په وسیله د روافظو په پوستو بریدونه کړي چې د الله په فضل په یادو بریدونو کې اووه تنه روافظ وژل شوي او یولس تنه نور زخمیان دي په همدې حال کې یو تن رافظي سرتېری د سنایپر په یو برید کې هم له منځه تللی دی د نینوا ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د الفلاح، القاهره، النور، برید، حي الانتصار او شیما سیمو کې د روافضو په پنډغالو د هاوان دوه سوه فایرونه کړي چې د لوی الله په نصرت ډېری مرمۍ په هدف لګېدلې او مرتدینو ته یې ګڼ مالي او ځاني تلفات ورړولي دي. خبر زیاتوي چې د موصل شرق لور ته د حي الانتصار په سیمه کې د ستر قناص په وسیله باندې د روافضو په یوه پوسته برید شوی چې پوسته په بشپړ ډول له منځه تللې ده. د باقوبه له شمال څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي چې د البوصلیبي په منطقه کې د اسلامي خلافت له لورې ځای په ځای شوی مین په هغه موټر چاودلی چې رافضي عسکر یې انتقالول چې په پایله کې یې موټر او ناست سرتېري په بشپړ ډول له مېنځه تللي دي. د بغداد غرب لور ته البیاع په سیمه کې د اسلامي خلافت د زمرو له لورې دوه ځای په ځای شوي ماینونه د روافضو په منځ کې چاودلي چې ګڼ شمېر روافضو ته یې مرګ ژوبله اړولې همداراز د بغداد شرق لور ته مشتل منطقه کې یو بل ځای په ځای شوی ماین په هغه موټر چاودلی چې رافضي پولیس یې انتقالول، پولیس او موټر په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د ثقیله وسلو کتیبې د العریج او العربید په سیمو کې د روافضو په پوستو شل فیره هوان بریدونه کړي چې ډېری مرمۍ یې په هدف لګېدلې او ګڼو مرتدینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او وروستی خبر مو له قفقاز ولایت څخه دی د اسلامي خلافت عسکرو د قفقاز ولایت په داغستان سیمه کې د سپکو او درنو وسلو په وسیله په دوه پوستو دوه بریدونه کړي چې اول برید د محچ په قلعه او دویم برید د کیزلبورت په منطقه کې شوی چې په یادو بریدونو کې څلور تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي قدرمنو اورېدونکو دا و د مهال خبرونه له ملتیا مو مننه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته غازیان د خراسان دي، حماسې یې زمزمې دي، مؤمنو پرګنو ته یې ورکړې حوصلې دي، په هر میدان کې مخکې دي، الحمدلله شکر دوی ډېرې سختې کړې، پر مرتدو ورځې شپې دي. په دې خپرونه کې د خراسان له یو پیاوړي شاعر سره د هغه د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه. ته اټکل واخله زما د چم وړو نه په لیندو چې سره سره که خپل تندي داسې تا به هم په میدان په نښه ولي داسې تا به هم په میدان په نښه ولي طلحه جوړ شو نن زما له هر زلمي د خیبر له لوړو غرو نه چې را درومې د خیبر له لوړو غرو نه چې را درومې ځان سره راوړه غزل د عمري که لومړی دا پوښتنه وکړو له تاسې نه چې عموماً له شاعرانو نه کېږي چې تاسې له کومه وخته شاعري پیل کړې ده؟ که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. یاره لکه بهر استاد دا خو هر چا ته پته لرو چې کله انقلاب شروع شو امریکې په افغانستان باندې یرغل وکړو نو دغسې د مجاهدین ټول ولې مهاجرین شول او مېل او ټول راغلل تېر د محل نه وي سده ژوند د سنګر خوښوو مقابلې ته په ډګر کې زورور خوښوو مونږ د ساعت په قدمونو خپل قدم ایښی دی مونږ د ساعت په قدمونو خپل قدم ایښی دی چې وي موږ ښکم په ښکلي دین هغه عسکر خوښوو خو نور که نویر شوی دی لکه تېر وخت کښې اوس تقریبا دا لس کاله مخکې خبره ده چې دا شعر مې لیکلی وه په غزل کښې چې کوم مفهوم یا محتوا وي که نه کوم مطلب په کښې وي چې تاسو ته ډېر خوند در کوي. په غزل کښې یعنې چې د انقلابي موضوع په کښې دا ډېر ښه خوند کوي که نه او نن سبا خو داسې راځي چې دا ورې انقلابي ده نو بس دا کښې انقلابي غزل خوند کوي. چې صرف روح مې ملایک تر اسمانونو یوسي ماشاءالله ډېر خوندور دی بیا ووایه عمري صاحب خېر که مې غوښې د وجود مرغان تر غرونو یوسي چې صرف روح مې ملایک تر اسمانونو یوسي او ځوانان دې سر په غیرت مات کړي خو چې ټیټ یې نه کړي ځوانان دې سر په غیرت مات کړي خو چې ټیټ یې نه کړي د یوې خور اواز به څوک تر سنګرونو یوسي او دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې. دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې. دا تور بیرغ به د اقصی تر دېوالونو یوسي. ماشاءالله ډېر خوندور بیت دی. دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې. که د لېوه هسې اغیار زموږ د خاورې وکړې که د لېوه هسې اغیار زموږ د خاورې وکړې مړي به ډېر د دغه ځای نه تر کورونو یوسي هو چې د خالد غوندې جنګي سالار په کور وفات شو چې د خالد غوندې جنګي سالار په کور وفات شو چې دا خبر له دې بزدلو تر غوږونو یوسي نو چې ډېر خلک دا فکر کوي چې په جهاد کښې او په سنګرونو کښې مرګ دی نو هغه مونږ ته د خالد ته هو هغه ژوند ډېره ښه نمونه ده چې هغه په بدن کښې داسې ځای نه و چې هغه باندې پرهرونه نه وو خو بيا هم هغه چې وفات شو نو د کوم جنګ کښې هغه شهيد شوی نه وو په خپل مرګ باندې په خپل مرګ وفات شو او چې شاعري انقلابي کړه او سنګرونه ستا يې چې شاعري انقلابي کړه او سنګرونه ستا يې عمري شعر به دې ډېر خلک تر فکرونو يوسي واقعا خوندور شعر و عمري صاحب الله دې خوشحاله او اباد لره عمري صاحب که تاسې را ته دا کیسه وکړئ چې څنګه مو له خلافت سره بیعت کړی دی، که ډېر شاعران دي او ډېر ځوانان دي او د مجاهدینو په نامه هم په ځینو ډلو ټپلو کې خلک شته چې هغوی تر اوسه بیعت نه دی کړی، تاسې څنګه دا ضروري او اړینه وګڼله چې تاسې خلافت سره بیعت وکړئ؟ یاره بهر صیب که دا راباندې وي یو خو داسې وه چې موږ په علاقه کې د پاکستان مخکې چې په خدای بيته کوله چې ته چي فروي چې صرف دا ځمکه يا الله نې ځوم رسي نو يا الله نې ځون چې روالي يعنې دا بې خلافات روالي ځکه چې نور خو موږ دا تنظيمونه عمل د لاکس عمل د چان داسې يا الله نې ځوم رنو واسطه و ډېرې ډېرې وکمنې خو چې دوه کوله کېږي نه د خلافت پر خراسان باندې هغه شوی دی ډېر او هغه یې وکړي یعنې یو مکمل چې څومره نظام دی د تطبیق کړو نو موږ له دا اړینه ول دا شوه ښه خبره ول دا شوه چې یعنې خلافت نایلوه تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي او مرې صاحب په ټولیز ډول باندې مو څو شعرونه تاسو ویلي یاره لکه ترانې خو کلویان چې داسې سلو ناویره ویلي دي دغه نتخوانرو باندې ویلي دي که نه و داسې نور نو تقریبا داسې سلو نه ډېر شعرونه و ترانې ته لیکلي دي په خپله به یې هم ترانې ویلي نو عمري صاحب! کېدای شي د اورېدونکو سره ستاسې د شخصي ژوند په اړه هم ځینې پوښتنې وي که نه؟ د اولادونو په اړه او ستاسې د شخصي ژوند په اړه، ستاسې د عمر په اړه، نو که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړې خوشحاله به شو. تقریبا لکه یو عمر خو مو داسې داسې چې سړی زموږ په خپل اواز یعنې په خپل کالم باندې د ولسونو رمرې جذبې رویچاتې کړي یعنې خلکو له وښيي چې په دغه کښې څومره استعداد سوز دی نو دغو له باید په کور دې چې روشي خلافت له الله بیدا دنیو خاکي وا دنیو بین خاکي زه شاعر پرې دا پیغام هغه کوم چې یعنې روشي و دلته خلافت له خپل شاعري کې ماتې کړي واقعا ډېر په زړه پورې پیغام و شاعري تاسې وښوده شاعري یو فن دی واقعا چې یو فن دی او دا یو استعداد دی او اللهتعالی یې هر چا ته ورکوي نو دغه استعداد خو دغه استعداد هله د انسان په ګټه تمامېږي چې کله د اللهتعالی د اوامرو د نبي علیه السلام د سنتو سره سم او د هغه د لارې او د هغه د طریقو د نشرولو او خپرولو لپاره او هغه ځوانان چې هغوی خپل سرونه د دغه نظام لپاره قربانۍ د هغه د تشویق او هڅولو لپاره دغسې شاعري وشي او د هغوی تشویق ورباندې وشي نو هم به د ده شاعري قیمتي شي او هم به د ده پېغله تعالی اجر ورکړي واقعا ډېر ښه او په زړه پورې پیغام و عمري صاحب که خپرونې په وروستیو کښې ستاسې یو کلام واورو نو ښه به وي ډېره مهرباني بهر صاحب یو هغه مې لیکلی دی دا یعنې دا مې دغو نورو هغه لا لیکلی دا کوم چې منصور خېل دی دغو په هغه کښې لیکلی دی چې دا پاکستان په نمایندګۍ جنګونه که څوک شروع کړي او ځانونه پرې وژني د هغې لپاره یعنې دا دو خپل جنګ نه دی پردی جنګ دي ته څه وایي هغه کوي او دا خو دعوې کړي چې په خولې یې ټول جهان نیولی دا خو دعوې کړي چې په خولې یې ټول جهان نیولی یعنې نن سبا که میډیا له غوږ به نسې قسم قسم د هغه کوي چې په ښکار کښې چا د ازمریانو نه ګړنګ اخیستی او چې بدبويي یې اوس په موږ دومره اغېز نه شي کړای، بوی د باروتو چې اثر یې د لونګ اخیستی و، دغه صفت یوازې دی د خلافت د زلمو. دغه صفت یوازې دی د خلافت د زلمو. عمر یې ځکه یې د هر کفر نه سنګ اخیستی. واقعا ډېره مننه محترم عمري صاحب، الله دې خوشحاله او اباد لره. مننه کوو تاسې نه چې ځان مو په تکلیف کړ. او دا خلا لالی او دا داسې کوي او هسې کوي دا ډرامې وې او چې دا چې دي مرتد دي پوه شوې ده په خلاف راپورته شی او خلکو خلې وغولوله او سرملا کاکا دا چې روح الامین وویل چې دوی به امارتیانو به دا تبلیغات کول امارتیان په خپله هلته څه شی کول په څه شي کارونو باندې بوخت وه هغوی رېدی څه فکر دې کاوه چې دا به اوس مونږ وژني او بې ګناه به مو وژني او څه به کېږي دلته چې راغلی د قضا محکمې شته که نه شته قاضیان تاسو سره مېلاوېږي څه حساب دی الحمدالله کومې ډرامې چې کړې وې هغه ډرامې نشته الحمدالله مونږ څخه ښه په اسلام او ښه شریعت دی الحمدالله مونږ څخه کوم ظلم زیاتیا نه شو الحمدلله ښه او نجیبه ته راته ووایه که چې د مشرانو چې تا ویل چې مشرانو خلک وغولول د دې مشران دا خلک یې چې وغولول که نه چا خو سر زیاتی نه دی کړی نه څوک الحمدلله مونږ سره ټولو ښه په بند مونځ اوداس هر څه مونږ پېنځه وخته مونځ الحمدلله او دې مشرانو او دې ولس ته ستاسو څه ویل لري څه پیغام ورته لري زه دا پیغام لرم چې دې مشرو هغه ته نه د امارات سره ودرېږي نه د حکومت سره ودرېږي خلافت اسلامي سره باید چې مونږ ټول اوږه په اوږه ودرېږو او ته خپل کورنۍ ته څه لرې څه ډاډ ورکوې؟ زه خپلې کورنۍ ته دا ډاډ لرم چې زه روغ جوړ په صورت ملګري ټول ښه او بس دی چې شریعت ته کوم قانون وي هغه لمانځي الحمدالله او رحلمې ته کورنۍ ته څه ویل لري څه ډاډ ورکوې څه اطمینان ورکوې زه کورنۍ ته دا ډاډ ورکوم چې زه روغ جوړ یم سره له ټولو ملګرو او څه ورته لرې چې اوس هم هغه خلکو سره په خبرو په خبرو وغولېږي دا ستا کورنۍ او که نه نور خپل فکر وکړي غور وکړي چې نور خپل فکر وکړي بس دې دې سره دې خبرو دې ونه او نجیب الله ته خپلې کورنۍ ته څه ویل لرې زه دا ویل لرم چې زه ټول روغ جوړ یم مونږ کوم وروڼه چې سره یو ټول روغ جوړ یو او کورنۍ نه څه غوښتنه لري چې دوی څه کورنۍ نه دا غوښتنه غواړم چې نور بیا په مامرات سره ودرېږي نه دغه سره حکومت سره ودرېږي بریا په خبرو راشې ایله په خبرو راشې که ته ازاد شوې که نه نو څه به کوې چې زه ازاد شوم زه به خلافت ودرېږم انشاءالله ماشاءالله ماشاءالله او دلته خلافت مجاهدین نو حالات چې ګوري که نه وضعیت یې ګوري خلافت د مجاهدینو د اعمال چې ګوري اخلاق یې ګوري او د امارت دلته لیدل څه فرق محسوسوې چې دا درته مجاهدین ښکاري او که نه هغه مجاهدین چې هغوی هسې د جهاد دعوې کوي هغو هسې دعوې کوي ستړې بې غېړې کړې بس ګرځي د بودان الحمدالله د اسلام د پاره راپور کوي د اسلام د پاره چې څوک راپورته کېږي هغو سرونه وشیندل. قدرمنو اورېدونکو تر ډېره دغه ملګري اکثر داسې دي چې په لومړي ځل راډیو سره خبرې کوي او دوی سره خبرې کول نو مسله ده چې دوی سره زړه کښې ډېرې خبرې وي خو هغه د کولو هغه د مایک یو ځانګړی تاثیر وي په دې هېله چې تاسو د دوی په خبرو باندې مطمئن شوي یاستئ د پچیر ولسونه او همداراز د دوی کورنۍ